د حاجیانو دو قسمونه بیان شول یو په دې کې دنیا پرس خلق دي چې صرف د دنیا سوالونه کوي او بل څه مقصد نشته او دا غي ټول د نظر دنیا ده او دویم قسم ذکر کړ چې کوم د اخرت امیدوار او اخرت پرس خلقو هغه د الله نه دنیا کې حسنه غوښته او په آخرت کې او د اور د جهنم نه پناه غوښته نو اوس د دې نه د نور دوو دلو ذکر کوي د بدبختو او نیکبختو خلکو ذکر کیږي یو د منافقانو او د بدبختو ذکر دی په دې آیات 203 کې اور پسې آیات کې او بیا ورپسې د مخلصین او د مؤمنانو او د نیکبخت ذکر راي چې بعض منافقان خلق دي هغه په دنیا کې په ځمکه کې فساد کوي او دروغ وایي او دوی مؤمنان مخلصین دي هغه الله لپاره خپل ځان قرباني کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی والله يعلم اني لصادق الله کوی دې چې زه څومره رښتینی يم پزړه کې د مسلمانانو سره تاسو سره او د اسلام سره څومره مینا او محبت ده ډېر پستې پستې خو دې خبرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې وکړي نو مسلمانانو له نقصان ورکو نو رب العالمین د او بارک د آیات نازل کړي چې باز کس راشي ظاهرا تاسو سره خوږي خوږي خبرې کوي هغه وي زه مخلصم تاسو سره او مسلمانانو سره مې ډېر بینه ده استاد مجلس نه چې بارو دي نو مسلمانانو له نقصان ورکړي او امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې وایي چې آیات عام ده رسول الله عليه الصلاة والسلام د مال د ضایع کولو نه منع فرمایلی امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په دې آیات مبارکه باندې ترجمه الباب قائم کړی په حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما پر باب کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی او ورله و چې انی اخدع فی البیوع اذا الله پیغمبر زفر بیع عالم بین او تجارت کې دوه کول شم ساده سړیم چې بازار لوزم نو خلق می دوه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو اذا بايعت فقل لا خلابا کله چې خلکو سره ته لین لین تجارت او سودا کې نو څور لوایا چې ما سره بتا سو غره دوکه نه کوي نو د دې نه پس بده چې چا سره بیع او مبایع کول نو به چې لا خلابا ور ما سره به دوکه ني مال به اختیاري زه وګورم چې صدوکه هم را سره نه کوي نو آیات مبارک کې حکم دې چې مال بزایا کوي نه مال ضایع کول دا وصف د منافقانو دی